آیا تو ګورې نه چې هغه ستاسو د پاره هغه هر څه تابع کړی دی کم چې پزمکه کې دی او هغه کشته د یوې قاعده پابند کړی دا چې داغه په حکم په سمندر کې چلیږي او هغه اسمان داسې ټینګ کړی دی چې داغه د اجازت نه بغیر پزمکه را پریوتی نشي حقیقت دا دی چې الله د خلکو په حق کې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی